محترم مجمولی صاحب د مومن جان غونډې څخه عبدالحق حقمل عبدالهادي محمد هادي پوښتنه کوي په پیسو جنگ کول څنګه دي لکه آذربایجان چینیا او کابل کې چې خلک په پیسو او جرأت جنگونه کوي حضرات جهاد وسته وایي صرفول د مال او د خپل سر لکن هو فی سبیل الله چې تنها و تنها و تنها نیت به اعلا د کلمت الله العلیا وي دا ټول کتابونه راوړي د جهاد په مسله کې چې جهاد هله جهاد دی چې دته د خپل بازل د سر روا کېږي چې غایه او غرض او مقصد د اعلاد د کلمت الله العلیا دی من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا نو فهو في سبيل الله کم هغه سړی چې جهاد کوي د دغه د پاره کوي چې دین پر ښو ودرېږي شریعت قائم سي او شریعت په وطن کې راسي ظالمان کافران محو سي په دغه نیت باندې دا مجاهد مجاهد او که داسې وي چې د پیسو په خاطر نو دا سړی مرګ مردار دی مرګ یې خراب دی دا جهنمي دی دا دوزخي دی الله جل جلاله به شدید عذاب دا په آخرت کې ورکی دی خودکشي په خپله کړې ده ځان یې په خپله وژلی دی مجاهد نه دی دا معذب دی دا مردود دی او که د دغه مثلا مستحل وي چې دا جنګ په پیسو کې او حلال وبولي بلکل کافر مرتد هم دی په څلور سره مذهب کافر او مرتد دی العیاذ بالله والسلام